او مونږه د نخو را لګلونه هیڅ سیز نه ومنه کړي لیکن د خبرې چې د دوی نه مخکینو خلکو دروغ غنل دي وګوره سمودیانو لمونګه خکاره او خبر کړه او هغوی په هغه باندې ظلم وکړو مونږ خو نخي د دې غرض د پاره را لېګو چې خلک هغه وویني او ویریږي